خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين صدق الله العلي العظيم اورونو مؤمنانو د الله تبارک وتعالی عظیم حکمت دی چې په دنیا کې ټول انسانان یو ډول نه دي پیدا کړي ځینې انسانان یې پوهان او عقلمن پیدا کړي دي ځینې انسانان ئې ناپوهه او بې عقله پیدا کړي دي، ځینې ئې علما پیدا کړي دي او ځینې ئې بې علمه پیدا کړي دي، ځینې انسانان توانا او قدرتمند دي، ځینې انسانان بیا ناتوانه او بې قدرته دي، ځینې انسانان مالدار دي او ځینې مسکینان دي، په دې کې د الله حکمت دی. ځکه که ټول انسانان پوهان سي هم دا د دنیا نظام نه چلیږي الا ماشاء الله که چیرې د دنیا انسانان ټول ناپوهان سی یوازی یا علما سی یوازی یا بی علم سی یوازی د دې عظیم نظام چلیدل به شونی نه وي نو دا چې الله عزوجل ځینې انسانان پوهان پیدا کړي دي او ځینې ناپوهان پیدا کړي دي د دغه انسانانو د پوهانو او ناپوهانو د ټولو لپاره الله یو قانون رالیږلی دی د هغه قانون په رڼا کې دی کولی سي چې ښه هوسا او سوکاله ژوند وکړي طبعا یو انسان چې په یوه ټولنه کې اوسېږي د پوهانو سره به هم مخ کېږي د ناپوهانو سره به هم مخ کېږي د علماو سره به هم مخ کېږي د بې علمه سره به هم مخ کېږي او داسې نور د ډول ډول انسانانو سره به مخ کیږي خو الله عز وجل د دغه انسان بلکې د هر انسان لپاره یو قانون راستولی دی یوه لارښوونه ئې راستولې ده، که چیري هغه قانون سړی زده کړي او هغه لارښوونه زده کړي او بیا ئې عملي کړي نو ښه هوسا ژوند به کړي. د مثال په ډول باندي یو سړی د باندي راوځي د یو بې عقل انسان سره مخ کیږي، هغه د ده عزت تر پښو لاندي کړي، د ده مال تر پښو لاندي کړي، ده ته پوچ رد وایي، اوس دغه سړی چي د دا بې عقل انسان سره مخ سو دی باید څه وکړي؟ آیا دی هم باید هغه احمقانه او بې عقله لار تعقیب کړي لکه هغه انسان چې تعقیب کړی ده او که ده ته الله یو بله لارښوونه کوي الله عز وجل د داس انسان لپاره هدایت کړی دی ان حضرت صلی الله علیه وسلم د داس انسان لپاره هدایت کړی دی او فرمایي وای تاسو چې په شار کلی بازار کې اوسېږئ د خلکو سره مخ کېږي د ناپوه انسانانو د ظالمو انسانانو د بېعقلانو انسانانو سره چې مخ سئ چې هغه ستاسو عزت تر پښو لاندې کړي ستاسو حق تر پښو لاندې کړي تاسو په هغه مورد کې عفو وکړي چې شمپوشي وکړي اغما سترګې پټېدل وکړي او د حلم څخه کار واخلي دغه د حلم څخه کار اخیستل، صبر کول، د ده خبرې زغمل، دغه د پوهې لار ده، د عقل لار ده، د کامیابۍ لار ده، د خلاصون لار ده، الله عزوجل د دغه لارې هدایت و انسانانو ته کوي، وایي که تاسو مخ سواست د بېعقلانو سره، د ظالمانو سره، د ناپوهانو سره، هغو ستوی حقوق تر پښو لاندې کړل، الله وایي عفو ورته وکړي، سترګې پر پټې کړي، صبر وکړي، حلم وکړي. ځکه الله عز وجل فرمایي وایي خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین الله عز وجل و خپل پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته فرمایي وایي عفو واخله داسې یو عمل چې چا ستا سره ترسره کړي ته د عفوې څخه کار واخله او نورو خلکو ته هم په نیکۍ سره امر کوه ښه نیکي عفه کول دي نور خلک هم و دې لارې ته وهڅوه تشویق یې که ورته ووایه چې تاسو د عفوې څه کار اخلئ د صبره څه کار اخلئ د هغه په څېر یو بېعقل انسان مه جوړېږه چې ته هم هغه یو ښکنځل درته وکړي ته دوه ورته وکړې هغه یوه کږه خبره درته وکړي ته دوې کږې خبرې ورته وکړې دا کمال نه دی کمال صبر دی زغمل دی الله وایي واعرض عن الجاهلین د جاهلانو څخه اعراض وکړه هغه خو جاهل دی ناپوه دی نو ته ورسره جاهل کېږه مه مخ ځینې واړوه لار ځینې څپه کړه ورسره په سر کېږه مه په بل ځای کې الله عز وجل فرمایي وایي فاصفح الصفح الجمیل وایي اغماز وکړه درګذر وکړه تیری وکړه په نیک تیري سره د چې څه عمل وکړي ته د هغه په مقابل کې د ده په ډول عمل مه کوه بلکې درګذر وکړه سترګې پر پټې کړه تر تېر سه وليعفو وليصفحو الا تحبون ان يغفر الله لكم بل آیات الله عز وجل داسې فرمایي البته دا آیات کریمه د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه په اړه باندې نازل سوی دی هغه په داسې صورت کې چې کله بی بی عایشیه صدیقه رضی الله عنها یوه ورځ په غزا کې د کاروانه څخه پاته سوه صحابه کرامو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره و شپه یو ځای وکړه سهار چې د هغه ځای څه حرکت وکړي بیبي عایشه رضی الله عنها په اوداسه باندې اخته وه کله چې دا راتله قافلې ته قافله ځینې تللې وه د صحابه و کاروان ځینې تللی و د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک عادت داسې و چې کله به د یو ځای څخه کوچ وکړي کاروان به روان سو نو بیا به یو قاصد راواستوي چې پر هغه ځای باندې وګوري چې دی شپه تېره کړې وه یا یو وخت تېر کړی و چې پر هغه ځای باندې یو څوک پاته سوی نه یا یو شی پاته سوی نه کله چې نبی علیه السلام دوهم ځلې قاصد و هغه ځای ته راولېږي چې دوی شپه باندې تېره کړې وه په هغه ځای کې عایشه رضی الله عنها پاته سوې وه هغه مبارک صحابي راغلی هغه ځای ته چې راورسېدی یوه ښځه یې ولیدل پوه سو چې دا حضرت عایشه رضی الله عنها ده نو د لرې ځایه سره غږ وکړي ول سبحان الله انت عایشه الله لره دې پاکي وي ته عایشه یې دې هیڅ نه وویل چوپ پاته سوه نو اوش ئې راایستی د دې مبارکي مخ ته ئې چوکي دا مبارک په کجاوه کې کښېنستل هغه صحابي پر پښو روان سو اوښ یې کش کړي تر مار یې ونیوی کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ځای ته ورورسېدی بیبي عایشه رضی الله عنها یې راورسول په دغه وخت کې نو منافقانو ته یو چانس په لاس ورغلی یو ګټه په لاس ورغله چې د دوی زړونه په ښه کېدل او دوی ته ګټه په حقیقت کې ورته تاوان و بس اوازه یې ګډه کړه چې هغه پلانکی صحابي چې عایشه رضی الله عنها یې راویستلې ده نعوذ بالله د هغې سره هغه صحابي زنا کړې ده دا خبره چې خپره کړه په خلکو کې اوازه لاړه تر یو ځای او تر بله ځایه ورسېدل تر داسې اندازې پورې چې تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې هم دا اوازه راورسېده کله چې عایشه رضی الله عنها خبره سوه نو ډېر غم او ګرم زور باندې وکړي او الله عز وجل ته یې ډېر ژړل او دا یې ویل چې الله ته هغه ذات یې چې پر حقیقتونو باندې خبر یې او ته هغه ذات یې چې حقیقت راپورته کولی سې او ته هغه ذات یې چې د منافقینو درواغ رښتیا کولی سې بل هیڅوک په دې باندې طاقت نه لري چې هغه حقیقت حال دې معلوم کړي الله ته پر ما باندې رحم وکړي نو بیا بی بی عائشه رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور څخه په اجازه اخیستلو د خپل پلار کور ابوبکر رضی الله عنه کور ته ولاړ څه شپې چې تېرې سوې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم و عایشې رضی الله عنها ته وویل چې ای عایشې رشتیا ووایه د قیامت عذابونه ډیر سخت دي که چیرې رشتیا تا زنا کړي راسه د الله قانون ته غاړه کښېږده حد د اسلام به پر تا تطبیق سي د آخرت د عذابونو څخه به خلاص سي او که دې چیرې دا کار نه کړی نو د الله تر امر پورې به انتظار وکړو چې الله عز وجل څه فرمایي بیا چې څه وخت تیر سو د الله عز وجل له خوا څخه د دې په اړه آیاتونه نازل سوه د دې براعت ثابت سو او داسې آیات نازل سو اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرة ورزق کریم کم کسان چې دی نسبت د زنا ورته کوي او کم ښځې پاکې ښځې چې دی نسبت د زنا ورته کوي هغه پاکې دي د هغه څه څخه چې منافقین باندې وایي دا هیڅ عمل په دی کی نسته د دې برائت ثابت سو نو نبی علیه السلام عائشه رضی الله عنها ته زیری واوروي او ورته ویې ویل چې الله عز وجل ستا په اړه آیات نازل کړي ستا برائت او پاکوالی پاکلمني ثابته سوه او هغه کسان چې دا اوازې یې خپرې کړې وې د هغو په اړه باندې هم آیات نازل سو الله عز وجل وفرمایل ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم هغه کسان چې د پاکو، پاکلمونو ښځو، مؤمنانو ښځو ویشتل په زناو سره کوي، نسبت د زنا ورته کوي، د دوی لپاره د دنیا او آخرت دواړو عذاب دی. دغه کسان چې د ځانه سه پر پاکو مؤمنانو ښځو باندې تهمت لګوي د هغوی لپاره د دنیا او د آخرت دواړه عذابونه سته د دنیا عذاب ای دا دی چې دوی به اتیا اتیا دورې وهل کېږي، دې ته په شریعت کې حد قذف وايي. اتیا اتیا دورې به وهل کېږي چې دوی ناحقه یو پاکې مؤمنې ښځې ته نسبت د زنا کوي او بل د دنیا عذاب یې دا دی چې د دوی تر ژونده د دوی شهیدي نه قبلېږي او په آخرت کې هم عذاب ولره سته هغه نو د الله په علم کې دی چې څه ډول عذاب وکړي نو په دې لړ کې د دا منافقینو په کتار کې چې د اوازې خبرې کړې وې یو کس د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خاله زوی هغه ډیر مسکین و هم په دغه کتار کې راغلی و چې د اوازې خبرې کړې وې او دغه کس ته ابوبکر رضی الله عنه پیسې ورکولې کمک یې ورسره کاوه صدقات یې ورکولې ابوبکر رضی الله عنه شتمن و صلای رحمې یې ورسره کول کله چې ابوبکر رضی الله عنه خبر سو چې ده هم په دغه اوازو کې ګډون کړی دی ده هم په دا ناروا لاره کې کوشش کړی دی او د ده لور چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي وه بیبي عایشه رضی الله عنها په بدنامه کولو کې او پر هغه باندې په تهمت ویلو کې کار کړی دی نو هغه صدقې چې ده ورکولې هغه یې پر بندې کړلې چې نور زه تا ته صدقه نه درکوم په دې اړه هم آیات نازل شو ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربا قسم دې نه کوي هغه کسان چې الله فضیلت ورکړی دی په دنیا او آخرت شتمني یې ورکړې ده په دې باندې دې قسم نه کوي چې خپلو قربان ته دې یو څه ورکوي هغه دې جنمانه کړي د دې څخه دې کار نه اخلي بلکې هغه قسم چې ده کړی دی، د هغه فدیه دې ورکړي، خپله صله رحمي دې جاري وساتي، او خپلې صدقات یې چې پخوا ورکولې، هغه دې اوس هم وکړي. په دې اړه هم آیات نازل شو. بیا وروسته دا توري هم پسې نازل شوه، وليعفو وليصفحو الا تحبون ان يغفر الله لكم دغه کسان دې عفو وکړي او درګذر دې وکړي، که څه هم هغه د ابوبکر رضی الله عنه پر لور پر پاکه بي بي عائشې رضی الله عنها باندې تهمت لګولی وو، بیا دې هم دی عفو ورته وکړي، درګذر دې وکړي. الا تحبون ان یغفر الله لکم؟ الله عز وجل د انسانانو څخه پوښتنه کوي، وایي آیا تاسو دا نه خوښوئ چې الله تاسو ته عفو وکړي؟ الله تاسو ته مغفرت وکړي څونه خطاوې او ګناهونه په هره ورځ کې درڅخه کېږي ستا دا نه ده خوښه چې الله تا ته عفو وکړي نو چې دا ستا خوښه ده چې الله عفو مغفرت راته وکړي نو ته هم ورور مسلمان ته عفو کوه مغفرت کوه بیا چې یو جاهل وي و اعرض عن الجاهلین د جاهلو انسانانو څخه مخ اړوه د ځانه څخه جاهل مه جوړوه چې ته هم د هغه په څېر باندې هغسې بد الفاظ او فاحش الفاظ وایه زه ستا څخه هیڅ نه غواړم الله دې ما ته مغفرت وکړي الله وایي دا ډېر ستر کار دی چې وي ډېر لوی کار دی الله عز وجل وایي وایي هر بنده چې دا کار وکړي دا ډېر لوړ کار دی الله عز وجل دې کار ته لوړ کار ویلی دی دا خو د الله عز وجل لارښوونې وې چې خپلو بندګانو ته یې کړي وې الله عز وجل د خپلو بندګانو سره ډېر محبت لري ځکه دغه انسانان دا د الله عز وجل مال و ملک دی یو څوک چې په دکان کې دوه سوه ډوله شیان لري یو څوک چې د ده د دکان یو شی راواخلي ماتې کړي جنګ ورسره کوي وایي زما مال دې ولې خراب او حال دا چې حقیقي مال هم د ده نه دی دا د یو څو ورځو لپاره د ده په تصرف کې دی انسانان چې د الله حقیقي ملکیت دی څنګه به الله محبت نه ورسره لري دا د الله عزوجل مال و ملک دی دا انسانان الله عزوجل محبت ورسره لري هغه لاره ورته ښیي چې د دوی په خیر باندې روانه وي د الله عزوجل محبت د انسانانو سره د خپلو بندګانو سره تر پلار په سوو وارې زیات دی مګر بیا هم پلار و خپل زوی ته ټولې هغه لارې ښیي چې د ده خیر پکښې ټول عمر دا ورته وایي چې دا کار کوه دا مه کوه دا کوه دا مه کوه نو الله عزوجل هم خپلو بندګانو ته چې تر پلار یې په سلهاو وارې محبت زیات دي هم و خپلو بندګانو ته هدایت کړي وایي دغسې کوه په دې کې دې ګټه ده دا کار مه کوه په دې کې دې تاوان ده الله عز وجل د دغه خپلو بندګانو د شیرازۍ او ښېګڼې د دنیا او د آخرت د کامیابۍ لپاره رښتینې استازې په هره زمانه کې رالیږلې دي چې تر ټولو بهترین پیغمبر ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی لکه الله عز وجل چې د دغه موضوع لپاره هدایتونه فرمایلي دي ان حضرت صلی الله علیه وسلم هم د الله د لوري څخه په خپله ژبه باندې دغسې هدایات راوړي دي وایي که تاسو به بازارو په کوڅو کې د جاهلانو سره مخ سواست د ظالمانو سره مخ سواست د ناپوهانو سره مخ سواست تاسو ته پچرد وویل او ستاسو حق یې وخواړئ تاسو ته تاوان ورسوي ستا زړه یې در غمګینه کوي نو ته څه کوه صبر کوه زغم کوه د ده په ډول جاهل مه جوړېږه څونه آیاتونه بیان سوه داسې نور آیاتونه هم سته نبي علیه السلام هم ډېر حدیثونه بیان کړي البته نبي علیه السلام ځینې داسې ارشادات او لارښوونې خپل امت ته کړي دي چې په ژبه باندې یې د یو شي امر کړی دی چې دا کار مه کوئ او ځینې یې عملي درسونه هم خپل امت ته ورکړي دي یو عملی درس یې دا دی دغه حدیث دی عایشه رضی الله عنها یو ورځ د نبی علیه اسلام څخه پوښتنه وکړه ولې یا رسول الله د احد په ورځ باندې پر تا باندې ډېره سختي راغله ډېر صحابه کرام شهیدان سول ډېر صحابه کرام زخمیان سول تر داسې اندازې پورې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک غاښونه شهیدان سول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ باندې د خود هغه جنګي خولۍ چې ده د اوسپنې د هغه خود دوې کړۍ د نبي علیه السلام په مخ مبارک باندې ننوتلې زخمي سو نو عایشې رضی الله عنها د نبي علیه السلام څخه پوښتنه وکړل ول یا رسول الله یوه بله ورځ به هم پر تا باندې داسې راغلې وي چې تر دې ورځې لا هم سخته وه نبي علیه السلام په جواب کې ورته وویل چې هو یوه ورځ پر ما باندې تر دې ورځې هم ډېره سخته ورځ راغلې ده هغه ورځ لسم کال د نبی علیه السلام د نبوت و چې الله عز وجل دی پیغمبر کړی و لسم کال یې و په دغه لسم کال کې نبی علیه السلام ته ډېرې داسې پېښې وسوې چې د نبی علیه السلام زړه ډېر په زهیر سو لومړی دا و چې د لسم کال د هجرت په رانوي کېدو سره د نبي علیه اسلام اکا ابو طالب وفات شو ابو طالب هغه څوک چې ټولو کافرانو ته خنډ و که څه هم کافر و خو په هیڅ کافر کې د دې جرأت نه و چې نبي علیه اسلام ته یوه زره تاوان ورسوي هغه عقا یې په دې وخت په دغه لسم کال باندې وفات شو او دوهمه پیښه دا وه چې د نبي علیه اسلام د ټولو بیبیګانو سرداره بیبي خدیجه رضی الله عنها په دغه کال باندې وفات شو او د دغه دوو غمونو د پېښېدو نه وروسته کفارو ته خورا ښه لاره خلاصه سوله چې نبي علیه السلام او صحابه کرام ته تاوانونه ورسوي ازارونه ور ورسوي څه چې یې په توان و هغه یې ورسول نو نبي علیه السلام د په دغه لسم کال باندې د ثقیف او حوازن قومونه چې خورا مشهور او ډېر لوی قومونه وه او په طائف کې میشت وه دغه ځای ته ولاړئ د دې لپاره چې کونډې د دغه هوازین او ثقیف قومونه د دوی مشران د اسلام په دین مشرف سي الله عز وجل به په دوی سره و اسلام ته نصرت ورکړي او الله عز وجل به د دوی په وجه باندې د مسلمانانو په زړو کې دلاوري پیدا کړي او کافران به ذلیله سي اسلام به پر مخ ولاړ سي په دې نیت باندې طائف ته ولاړې کله چې طائف ته ورسېدی د طائف مشران یې راجمع کړل ورته ویې ویل چې ای خلکو تاسو ته زه د الله عز وجل له خوا څخه استازی راغلی یم دغه بوتان چې تاسو د ډبرو یا لرګو څخه جوړ کړي دي دا خدایان نه دي خدای خو داسې ذات وي ته یې پیدا کړی هغه څوک بیخي خدای نسي جوړېدلی چې تا په خپل لاس جوړ کړی وي نو چې تا په خپل لاس جوړ کړی ته هم ماتولی سې ومې چپه کولی سې نو دا به تا ته څه خیر و شر ورسي حقیقي خدای هغه ذات دی چې اسمانونه یې پیدا کړي دي مځکې پیدا کړي دي ته یې پیدا کړی د ژوند نه وروسته دي بیا مړ کوي بیا دې را ژوندی کوي د ثقیب قوم مشرانو دا خبره درواغ وبلل پر پسخند یې راواړول او ده ته یې وویل چې ډېر ژر زموږ د ښاره څخه ووځه سپی یې پسې اواله کړل د دې لپاره چې نبی علیه السلام په زهیر کې او په هغه سپو باندې یې خوش کې د کلي الفان یې پسې وشړل د دې لپاره چې نبی علیه السلام په ډبرو وولې هغه سپي چې د الله مخلوق و حیوانان و هغه چې نبی علیه السلام ته راغله پوه سوه چې دا د الله پیغمبر دی بېرته پر شا ولاړه او د انسانانو د جنس څخه هغه کوچنیان هغو نبی علیه السلام ته ورغلل په ډبرو یې نبي علیه اسلام وویشتي تر داسې اندازې پورې چې د ده تر بدن مبارک وینې توی سوې او چمپلان یې یا پایزار مبارک چې و هغه یې په وینو سو او تر دغه پایزار یې هم وینې توی سولې بیا ولاړی د جشاره څخه لږ یو ځای ووتي کښېنستی دعا یې وکړل ول ای خدایه کم تکلیفونه چې ما ته رارسېدلي دي د دې شکایت یې الله زه تا ته کوم زما فریاد رس دی الله ته ستا په امر او ستا په حکم زه دلته راغلی یم یو ډېره اوږده او مفصله دعا یې وکړل بیا جبرائیل علیه السلام راغی او ورته ویې ویل چې الله عز وجل درې ملائکې رالیږلي دي یوه د بادونو متصرفه ده یوه د ډبرو متصرفه ده یوه د مځکې متصرفه ده که چیرې ته پر دې قوم باندې په ډبرو او په غرونو سره عذاب راوستل غواړې، ته هغه ملائکې ته امر وکړه، الله عزوجل به دا قوم په ډبرو او په غرونو باندې هلاک کړي. او که چیرې ته دغه قوم ته په مځکه باندې عذاب ورکول غواړې، نو هغه بلې ملائکې ته امر وکړه چې د هغې د مځکې تصرف په لاس کې دي، مځکه به چپه باندې واړوي. او که ته دې قوم ته په بادونو سره عذاب ورکول غواړې ته هغه ملایکې ته امر وکړې چې الله د باد تصرف ورکړی دی هغه به یې په بادونو سره هلاک ده د دې خبرې په جواب کې څه وکړل دا یې وویل چې الله زما قوم نه پوهیږي زه دوی ته عذاب ورکول نه غواړم زه دوی ته هدایت غواړم یا الله ما ته چې دغه دردونه او تکلیفونه او غمونه د دوی د لاسه پېښ سوي دي د دې په بدل کې یا الله ته دوی ته عفو وکړي یا الله ته دوی ته هدایت وکړي زه د دوی اسلام غواړم د دوی هدایت غواړم په دې خبره کې یوه ډېره ستره خبره پرته ده تاسو فکر وکړئ هغوی دومره په سپکه سترګه ورته وکتل چې د کلي او د ښار سپي یې پسې وشړل په الفانو یې دومره په ډبرو وواهه چې تر بدن یې وینې توی سوې او سره د دې چې د ده سره دومره زور او طاقت پیدا سو چې هغه په بادونو هم هلاکولی سي په ډبرو یې هم هلاکولی سي په مځکه هم باندې چپه باندې اړولی سي خو د ده دریس دا و چې هغو بد ورسره وکړل ده د هغو لپاره جنت غوښتي ځکه هدایت او اسلام خو جنت دی کفر او ګمرهي چې د هغه دوزخ دی هغوی بد ورسره وکړل دومره یې په ډبرو وویشتې چې تر بدن مبارک یې وینې توی سوې مګر ده جنت وله غوښتي یا الله دوی ته جنت ورکړي یا الله دوی ته هدایت وکړي نو نبی علیه السلام چې دا واقعه عایشه رضی الله عنها ته بیان کړله و له هغه ورځ ماته تر احد تر ورځې هم ډېره سخته وه نو دا د نبی علیه السلام یو عملي درس چې خپل امت ته ورکړي ګورئ نبی علیه السلام خپل زغم او صبر هم و امت ته وښوئ چې دا یوه ښه لاره ده او دا د هغه آیات مصداق دی چې الله ورته وایي و انک لعلی خلق عظیم بېشکه ته پر ډېرو لوړو خویونو باندې یې د نبي علیه اسلام د لوړو خویونو څخه یو خوی دا و چې دومرې زغم یې درلودی چې هغه څومرې تکلیف ورته وکړي چې نبي علیه اسلام د ژوندانه سخته ورځ نومولې ده چې پر ما باندې په ژوندانه کې تر ټولو سخترینه ورځ د دغه قوم د لاسه راغلې ده او هغه قوم ته بیا دی دعاوې کوي دا د نبی علیه السلام ستر خوی و او امت ته هم عملي درس ورکړي چې تاسو هم باید دا لاره تعقیب کړئ لکه څنګه چې نبی علیه السلام الله عز وجل بهترین پیغمبر پیدا کړی دی پر ټوله بشریت او پر ټوله انسانیت یې فضیلت ورکړی دی نو که ته فضیلت غواړې د نبی علیه السلام دغه عملي درس ته وګوره نبی علیه السلام چې څه کول ته هم هغسې وکړه الله عز وجل به دې کامیابه الله عز وجل به دې د فضیلت پر لاره بوسي دا د نبی علیه السلام یو ستر هدایت او عائشه رضی الله عنها وایي وایي نبی علیه السلام دومره مهربانه پیغمبر و ټول عمر چې نبی علیه السلام تیر کړی دی پر هیڅ انسان که نارینه وي که ښځه وي که لوی وي که کوچنی وي که مریی وي که بادار وي د اوسه نبی علیه السلام پر چا باندې لاس نه دی پورته کړی الا فی الجهاد مګر چې د الله عز وجل له خوا څخه به معمور کړل سو چې جهاد وکړه نو د جهاد په وخت کې به یې توره چلول غشې ولینده به یې چلول د الله پر دښمنانو باندې خو په اسلامي ټولنه کې په ټول ژوند باندې نبی علیه اسلام پر چا باندې لاس نه دی پورته کړی دا ډول یو بل روایت کې هم راځي یو مریی چې مسلمان, مسلمان دی هغه روایت کې وايي، نبي علیه السلام ما ته د یو کار وویل، زما څخه هغه کار هیر سو، نو کله چې بله ورځ سو بیا د یو کار راته وویل، بیا زما هیر سو. درېیمه ورځ چې ما هم په کار کې سستي وکړه، د نبي علیه السلام مسواک په لاس کې او راته ویې ویل، چې ای مريه! که چېرې زه د الله د عذابه څخه نه بېرېدلی نو نن به ما ته په دې مسواک باندې وهلی وای. دومره مهربانه پیغمبر و. انس رضی الله عنه روایت کی انس رضی الله عنه د نبی علیه السلام سره په کور کې لوی سوی دی لس کاله د نبی علیه السلام په کور کې تیر کړی دی انس رضی الله عنه حکایت کی و یو ورځ نبی علیه السلام راوتلی و د کلي کوچنیانو او ماشومانو بازۍ کولې، خنداوې یې کولې، ساعتونه یې تېرول، زه هلته یوازې ناست وم، ژړل مې. نبي علیه السلام ډېر مهربانه پیغمبر و، راغی ما ته یې وویل چې ای انسه! ته ولې ژاړې؟ ای ماشومه! ته ولې ژاړې؟ هغه نور کوچنیان خاندي، ساعت تېروي، بازۍ کوي، ته په ژړا باندې اخته یې، ولې؟ انس رضی الله عنه وای وای ما په جواب کې ورته وویل چې یا رسول الله هغه ماشومان چې بازۍ کې ساعتونه تېروي هغه خو کور لري مور لري پلار لري کله چې ورځ په بازیو تېره کړي نو ماښام به ورسي د مور پلار و څنګ ته خپل کور ته به ولاړ سي زه کور نه لرم مور نه لرم پلار نه لرم ځکه ټوله ورځ بازۍ وکړم ماښام به چیرې ځم نو نبی علیه السلام ما ته په جواب کې وویل چې ای انسه آیا ته محمد صلی الله علیه وسلم په پلاروالي قبله او عایشه رضی الله عنها په موروالي قبله ما ورته وویل چې رسول الله دا به نو تر دې به نو کله لویه خوشبختي وي چې نبی علیه السلام ما په زویوالي قبول کړي او عایشه رضی الله عنها مې په زویوالي قبول کړي نو وایي زه د نبی علیه السلام سره کور ته ولاړم لس کلونه مې د نبی علیه السلام سره په کور کې تېر کړل او انس رضی الله عنه هغه صحابي دی د هغه صحابو له ډلې څخه دی چې ډېر روایتونه یې د نبي علیه اسلام څخه کړي دي ډېر حدیثونه یې د نبي علیه اسلام څخه روایت کړي دي انس رضی الله عنه فرمایي وایي ما د نبي علیه اسلام سره لس کلونه په کور کې تېر کړل په دې لس کاله باندې نبي علیه اسلام ما ته ول نه دی ویلی نه ئې وهل راکړي دي، نه ئې خشکه راته کړې ده. یوه ورځ چې نبي علیه السلام زه یو کار ته لېږلی وم، زما هغه کار هېر سو، ولاړم د نورو ماشومانو سره په بازیو باندي اخته سوم. نبي علیه السلام ډېر انتظار کړی وو، هغه کار زما هېر سو، زه په بل کار اخته وم. نو بالاخره نبي علیه السلام راپسې راوتلی وو، راغی چې ویې کتل زه د ماشومانو سره په بازۍ باندي اخته وم، کرار یې زما پر ملا باندي لاس کښېښوول، انسه هغه کار دي هېر سو؟ ماته ډېره حیا ودرېدل، مال وو یا رسول الله هېر مې شو، نو بیا زه ولاړم هغه کار مې وکړ. دغه یوه ورځ نبي علیه السلام ماته په دومرې نرمه لهجه او په داسې ډول باندې چې ماته ډېره حیا ودرېدل راته ویې ویل چې انس هغه کار دې هېر شو؟ ما ورته وویل یا رسول الله هېر مې شو. نور نو په لس کاله کې نبي علیه السلام ماته هیڅ نه دي ویلي دومره مهربانه پیغمبر داسې نو ډېر مثالونه هم سته دا هغه عملي درسونه دي چې نبي علیه اسلام خپل امت ته ورکړي دي چې تاسو هم باید دغسې لاره تعقیب کړي نو به عزتمند سئ کامیابه به سئ او که چیرې ته هم د جاهل سره جاهل سې هغه یوه خبره درته وکړي ته لس خبرې ورته کوې هغه دې وچه په لاخ ووایي کې شل ویې دا د کامیابۍ لاره نه که چیرې ته تر الله هوښیار تر الله پوه یې، تر علیه السلام پوه یې، تر علیه السلام هوښیار یې، نو بیا نو د شیطان پر لاره روان یې، هر څه چې دې کوله هغه کوه، خو الله دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې د الله او د علیه السلام لاره تعقیب کړو و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین وما تس معلومه مرتبه د پاک رسول